چې شاید دا سړی ځان پاکي او یذکر فتن فعه الذکر او یا نصیحت قبلی نه فائدہ ور کی دلرا نصیحت ستا اما من استغنا ارچه هغه څوک دی چې بے پروا دی د ایمان نه او کوشش کوي او شوق ساتي د دین او هو یخشا او یریږي د الله نه فانت عنه تلها نته دا غنا غفلت کې کلا چردا سندا انها تذکرہ دا قران یو نصیحت ته فمن شاء ذکر هغه څوک چې خوښه شي نو قبول دي کی فی صحف مکرمه دا قران په داسې صحیفو کې دی چې مبارک دي مرفوعاتن اوچت دي په مرتبه کې متطهرتن پاک دي د لاسونو د مخلوقنا بأيدي سفرتن په لاسونو د هغې ملایکو کې دي چې وحی راوړي کرام برره عزتمند دي او نیک دي قتل الانسان ما کفره هلاک دي شي دا انسان څومره لوی کفر وکړو فعل تعجب دی ما اکفره من ای شین خلقه دې د سشي نه الله پیدا کړي دوره سوچ نه کوي من نطفه دې اوساس کینا خلقه پیدا کړي هم دې فقدره اندازه کړي دې په هر څه سره ثم السبيل يسره به او تلار د ژوند اسانه کړی دا ثم اماته او به الله مړ کی فاقبره نو قبر ته ورسی ثم اذا شاء انشره بیا کله چې د الله خو خشین ژوندې به کی ان صببنا الماء صبا چې مونږه ورولې دي اوبو په ورولو سره ثم شققنا الارض شقا بیا هم سری کړی دا د ازمکه په ناشنا سری کول سره فانبتنا فيها حبا پس زرکون کړی موږ په دې ازمکه کې غلي او دانی و امه د خپل مور نه و ابيه د خپل پلار نه و صاحبته او د خپل بیبی نه و بنيه او د خپل زامنو نه لكل امرئ منهم يومئذ د هر بنده د پاره پدی کې په دغه ورځ شأن یغنی یو فکر دی چې د هر څه نه به پروا کی صرف د ځان غم به ور سره وجوه یوم از مسفرتن ضاحکه مستبشره بشارت دی ډیر مخونه با په دا ورځ باندې تک سپین وی خندیدون کی وی او خوشاله وی وجوه یوم از علیها غبرت او ډیر مخونه په دا ورځ باندې باغی بدوړه پرتای